اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه تاسو خدمت کې پرنس آداب د هغه طالب د پاره چې هغه طلب د علم کوي ذکر شوی وو او څه پاتې وو هغه پورا کو درم چیز لازم او ضروری د طالب العلم د پاره هغه دار چې د استادانو احترام وکړي د خپل استادانو چانه سبق وایي د هغه ادب او احترام وکړي او دا لازم دی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد د بوډا مسلمان چې سړی بوډا وي او مسلمان وي او د عالم دین او د حافظ قرآن او د امام عادل او د استاد احترام تعظیم دا حقیقت کې دی الله تعظیم د استادانو احترام او ادب دا در حقیقت دا د الله جل جلاله تعظیم او احترام ځکه خو الله جل جلاله هغه طالب ته چې د استادانو ادب کوي هغه احترام کوي ورته علم ورکي نافع دا کوم غټ غټ استادان محدثین فقها تاسو ګوره هغه ټول طالبي زمانه کې د استادانو مخ کې ځان خاوري کړی اگر کډیر ذهن ولني ډیر پوي ولني نو اصل کې د استاد احترام دا په حقیقت کې د الله تعظیم او د الله جل جلاله تعظیم دا لازم او ضروری ده دا زموږ د ایمان جز ده ولی ځکه استاد موږ ته سره اخی استاد موږ ته خاص کر زموږ د دینی مدارس اساتذه قران او سنت راخی یا هغه علوم موږ ته تعلیم راکې چې علوم د قران او د سنت لپاره وسیله او ذریعہ دي نو فلهذا قران او سنت قران وحي مطلوده او سنت وحي غیر مطلوده په حقیقت کې دا دواړه د الله خبرې دي نو دا خو اوس موږ ولې د استاد احترام کو ځکه موږ ته د خدای والے خبرې راخی د خدای له پیغمبر خبرې راخی او د خدای له خبرې د خدای له پیغمبر خبرې تعظیم دا لازم ده که څوک د کتاب الله تعظیم نه کوي سنت رسول الله مبارک تعظیم نه کوي کافر ده کنه ها عقیده عقیده اعتبار سره او کاسي عملی به احترامي به تعظیمي ورنه وشي فاسق ده دا هم دغه شان ته دغه علما دا استادان دا هم ته قران او سنت راخي فرق دا ده قران او سنت تحریر طریقې سره د استاد تقریر طریقې سره راخی د دې تعظیم حقیقت کې د قران تعظیم ده او د دوه تعظیم په حقیقت کې د سنت تعظیم ده او د قران تعظیم ده د الله جل جلاله تعظیم ده او د سنت تعظیم ده د ذات بابرکات محمد رسول الله مبارک سلام تعظیم ده اوس اوس یو طرف ته استاد وي بل طرف ته شاګرد وي د استاد طرف نه افاده وي طالب طرف نه استفاده وي اوس دا طالب چې د استاد نه استفاده د علوم کوي علوم حاصلې د استاد د زبان او د دماغ له کوم خبرې راوځي نو دې لپاره څو خبرې لحاظ کول پکار دي اول دا چې د استاد خبره دا توجه سره واوري ينبغي لطالب العلم يسمع كلام الاستاذ بتوجه عامل توجه سره واوري زمونږ ډیر طالبان دسي دوران درس کې موبایل باندې گیم کوي ډېر افسوس ده ګناه هر ځای بدوي او بیت الله کې علما لیکي دا ګناه را ګناه چې زړه کې درو ګرځيږي دا ګناه اراده هم لیکل کیږي نو ګناه هر ځای بد ده بیا ادبي هر ځای بد ده خو دوران درس کې مدرسې کې دوه د کتاب او استاد سره بیا ادبي کول دا ډېر نهایت خطرناک دی نو په کار ده چې په کمال توجه سره فرت توجه سره د استاد خبره واوریدل شي او توجه نه وي نو بیا په زړه کې نه راځي دماغ کې نه راځي او کوم خبره زړه د ما او کرانه شي هغه عمل کې هم نه راځي سبحان الله سړی د علم نه هم محروم شي او د عمل نه هم محروم شي نو پکاله چې د استاد خبره خط توجه سره طالب واوري زړه سره واوري او وګونو سره چې کوم ده واوري او مکمل توجه وي او بل نه دي کله خبردار غیر حاضری به هم نه کوي بعض طالبان اسی معمولی خبره باندې چې کوم ده غیر حاضری کوي سبق وناظریږي خوبونه کوي او دا غیر ټول اسباب له محرومیت دي ډېر طالبان فارغ شي الله جل وعلا دین خدمت نه علي وجه دا وی چې طالبي زمانه کې راغې نه څه تقصيرات وشي کتاب سره بیا ادب وشي استاد سره بیا ادب وشي مدرسې سره بیا ادب وشي هم د قشان دوران درس کې داسي داسي کارونه کوي چې هغه د یو عامي شان سره هم مناسب نخکاری د خصوص طالب یا مولا نو په کار چې استاد خبره په توجه سره واوري توجه سره مکمل توجه سره گیمونه میمونه په موبایل باندې نه کوي سمجھ کې راځي هم د قشانته بعض طالبان یو بل سره خبرې کوي ګل طالبان ډیری بیا غلی سره پټ شي یو بل سره خبرې کوي نو هر هغه سیز چې هغه د توجه په د پاره مخیر وي موزیر وي هغه کول خلاف ادب خلاف ادب موږ زه تعلیم مردان کې مې سبق یې مردان تاسو مردان چا کتل یا نه موږ تعلیم کې ډېر ډېر ډېر ډېر د خدای زما وختل مردان کې سبق یو طالب ډېر نهایت ذهینو یاره موږ یې دا کومولا شي سلو خدمت به الله ونه علي خو نهایت بیا ده به هم یو ځلې موږ سره مشر طالب فضل الله نوم دې نیک متقی انسان زموږ د حضرت رحم الله مرید مو هغه کزه د حضرت مرید نو نه ډیر نیک سره و نو موږ درس تراسو بل طالب عبد الله نه مدل هغه ته په لاس باندې ویل چې ما ته فضل الله سترګ ووال یا دنس همیشه به دا چل کولو کله به ویل پلاني طالب مال سترګ ولا به په لاس ولیکل اه طالبان ولا استاد نهایت شفیق مهربان غزمون حضرت رحم الله خلیفہ ورې ویل ولاو اله ولي ولا ډیر بزرګ شخصیت نو الحمدلله دا بیا د بنا کول غلی بناس د خدای احسان دی الله فضل را طالب ملاش دا ما او کثلو یقین دی وس دنیا د دنیا په یو ډیر ذلیل تجارت کې لګیدل دوره ذهین استاد خبر نه او ذهین کې د استادانو ادب دا چې د هغه سبق توجه سره و د استاد ادب ده د کتاب ادب ده بلکې دا د علم ادب ده او علم دی الله صفات ده او دا تاسو من کې کیان وای صفات د الله سره عین دي یا شرقین ولوی عین دي او غیر څنګه دي خدای نه خدای صفات ده چې د خدای صفات ده حقیقت کې د خدای خبره ده خدای خبره په توجه سره اورېدل سبحان الله کله ته یو پولیس راشي یو مشر راشي موږ تاسو سره توجه سره خبر اورو نو دا حقیقت کې الله کمال خبره ودی کله یو طالب په مسله پوه نشه استاد تقریر وکړلو خو لیکن یو طالب د هغه سمج کې خبره را نغله اوس چې استاد نه تفوس کیم ادب سره بعضې طالبان لغونې پوهېږي بیا خپله ملایي استاد لخي پوي خمه خلا باندې پوي پته یو استاد ځان خي چې مې بي کوچو ها او یا دا وایي چې زما استاد څنګه دی هغه ظالمانو علم کلی خو خدای ته حاصل کلی علم خو خدای ته حاصل استاد او فرض نه خبر هي خبر نه مال دا لا ادري هم یو علم امام ابو حنیفه رحمه الله پرې مسائل کې لا ادري نه پوهیږي دا لا ادري لو علم ده لا ادري لو علم د ولې ځکه خپل حقیقت سره و پیژنې چې زه عبد یم چې ما ته علم کلی حاصل نه ده بلکې علم کلی خدای ته حاصل لا ادري لو علم نو سره خپل حقیقت و پیژنې خره نو مې که چېرته سمج خبره علی نو پکاره چې ډېر ادب سره سوال وکړي استاد تفوس ګیدی دې ځای باندې پوه نشو دا نه نیغ نیغ باندې کی یو طالب ډیر نیغ نیغ وکړو ما ولا هوا وستله مثلا په کله مخ سبق کړو اعتراض ورغله کړه څنګه کی دی هم ډیر پوي واقعي ډیر پوي ما نه مبني جامع ویل جامع مبني نه اوس طالبان نه وایي موږ وخت ویل ډیر پوي ډیر ذهینو ما چې کوم خبره کوله طالبان نو تکرار کو چې ما کوم انداز کړو مقشان ته ډیر ذهینو الله تعالی وبخي اوس اخرت طرف ته تللی نو هغه ما طالبان لا ډیر ذهین دا د طالب استادان باندې سوالونه هم کوي نو ما ما به سوال ور باندې کول طالبان چې یار استاد زما هوا وېستله ما هغه ډیر پوه سره زه پوه سم نه پوهیږم او کنه دا موږ دې نه چې د انځل کول اسلام کول چې پوره اسلام اوس به ډیر برابر شو ډیر ډیر خسرې شو به زموږ حضرت رحم الله مولیدم شو خو دې وبخي اوس اخرت تر تلخ د لوی درجات نو ادب سره په سوال کې استاد نه دوم ادب دا ده تعلیم لپاره پکار دا ده چې زیات خبره د استاد مخ کې ونه کی بای طالبان استاد مخ کې نه سکرت تکړه تکړه تکړه په چرګ پشان لګیای دا استاد مخ کې زیات خبرې کول خلاف ادب ده لا ترفع اصواتكم فوق صوت النبي مفسرین آزاد فرمای د استاد احترام د پیغمبر احترام د خپل پیر احترام هغه د مور او فلار احترام مو وای د دې لاندې راځي بلکې د مشرانو هغه مخ کې وچې وچې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضور کې دوه صحابه رااله یوه ترو بلې ورارو نو راغله پیره خبرې شروع کړې نبی سمته نه نه اول ستاسو تر خبره شروع کی ځکه هغه مشر ده کمن خبرو کې بیا تاسو فتح ولا ورکول خیر ده نو استاد مخکړي خبرې باید طالبان د استاد مخکې شپې وغځي زه ډېر مخالف یم ما ډېر غوسه راغی باید طالبان دوران درس کې شپې وغږي استاد مخکې کړه تکړه تکړه تکړه کوي ایا دا نو بعض طالبان سادهګان استاد سره مزاح کوي توګه کوي چې طالب طالب لغونه چې سوال کولو پښتنه کوله چې یریږي نه دا طالبان د دین غلط فائدہ والی بیا هر وخت سره تکړه کوي کله استاد طبيعت برابرې کله برابر نه مو ډېر حلیم یو کله په زړه کې تراشم بیا کاظمه یو الحمدلله یا د نن بعض استادان ډېر غوسه نه کوي برابر به مو کې لکه یا د نن کوم استاد تاسو سره مزاح او ټوکه کوي بس هغه هغه وخت پورې محدود وي دا تاسو یو خپل تور مو ګرځوي چا وخت یو تاسو سره تاسو کوم دا لګوي ټوکی کوم مکه ساده شي خراب شي یا د نن زال ترى سؤال يا تولى الدرد الشريف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله نو استاد مخکې ډېرې خبرې کول دا خلاف ادب دی زمونږ امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی او تبارک د استاد کور طرف ته به خپم نه اوس دولې چې کله به ماستان ویدو کېدل چام چې د استادانو ادب کړي احترام کړي هغه خدای زلوي دي استاد مخکې ډېرې خبرې کول غیر مناسب خلاف ادب سوی ادب کې داخلي امام ربی یو لوی عالم ته شوی ده دا شافعي المسلک ده او دا مجتهد فی المذهب ده لوی امام ده هغه امام د استاد مخ کې دی جرأت هم نشو کولای چې وبوس کوم لم اشتري ما لي ما سره دي جرأت نو شرب الماء عند الامام الشافعي رحمه الله ما خپل استاد اقدس امام الشافعي رحمه الله مخکي دې جرأت هم نشو کولی چې وبوس کوم سبحان الله دور استاد ادب استاد روم او جلال په ما باندې غالب من جرسي استاد مخکي وبوس کړ ولی ځکه زه اوس کم د استاد نه غافل شم نو امام چې کله دا پانه اړول پانه نو ما ډیر احتیاط سره پانه اړول چې ته زما دې پانه आवाज رانه شي زما استاد ته ضرر ونه رسیږي امونګه دسګه کې ناشي زمونږ درسګه مخ طالبان کړه تکړه تکړه غپ لګي خان دي اوس مونږ که هر څنګه یو خو بیا هم د د استادی په مسند خلاص دي وی پیر کا خسته ها د مورید بس دی اسوی کنه نو باز طالبان دا سکه او را د استادانو کمرو مخ کې غب لګي ټوکی کوي خان دی او سد دی او هغه دی تیر ځله تاسو ګورې کنه ګور څنګه استاد کوم بلکې د استاد کمره کې چې پاتې یا استاد ووه نه نه خو د بیا ادبي انتها نه ظالم د بیا ادبي خو بلا شي شعبي دي ایمان سو شعبي ده هغه شعبي ده له شعبي حیا ده او بلا شي شعبي دي هغه دا رقم بیا ادبي هم مختلف شعبي دي ها نو امام شافعي رحمه الله فرمایي ما به دومره احتیاط کولو چې د کتاب پاړه به مې اړوله دې لپاره چې استاد څه تکلیف او اذیت ونه رسیږي نو ما په احتیاط سره اړول امنګ طالبان صاحبان الله دې موږ دې ټول باندې رحم وکړي سونه بیا دې موږ نه کیږي ٹھیک نه کیږي نو دې سره احتیاط کې علم کې مبارکت راشي یو طالب له موږ سره وخت تیر ک ملاشه علم خدای ولا ورک په پانیفت ته هندستان کې یو لوی محدث حضرت شاه عبد الرحمن محدث پانیفت کی دا زه پانیفت کې طالب وم ابتدایي او چې کله ما کتابونه ستر شول بیا مې اراده وکړه چې سارنپور له لاړ شم ما له سارنپور مدرسې کې داخله وکړله او بیا چې د خپلې مدرسې له رالم استادان نه مې اجازت اخیستو یو استاد هغې نه ما اجازت او رخصت وانه خیستلو او زه په مخه سالم فور لاړم چې لاړم سالم فور له او زما مې داسې ذهن و چې استاد به خبره کوله مال بیان او چې کله کلاس کې کېناستم استاد خبر را ته یاد هم نه تکرار مې هم نشو کولی زه ډېر خفه شوم حیران شوم چې امانه کومه ګناه وشو سوچ راغی چې هغه ما یو استاد ما وړو کې کتابونه ورنویلیو نو امیر مې ورته ویلی و هغې نه ما رخصت را وانه غشتو رالم سرم فل هغې ته مې چټي واستوله خط پارټي چې جی ما سره وخت ملاو نشته تا ته درتلم خو ما باندې نا وخت شو تا ملاقات اونس تاسو کې سره غلی نه ما ته استاد ولیکل وافس لیکلیو چاو مازون کې دا خبر راغلی و چې عبدالرحمن ځکه مانه رخصت او اجازت مانه خستلو چې زه د وړوکي استادم مال وړوکي کتابونه یلیو فلهذا مال دی وجن رخصت اخستل نو زړه کې څنګه لغونی خپ شوی و او اوس چې تا خط ما ته راغی ما شرح د صدر وشوله ما تا ته اجازه ته بالکل پرې تعالی خیر اندر کې دعاګانې ولا وکړي حضرت فرمای شاه عبدالرحمن محدث فانی فتی چې کله دا چټي ما لاله خط او ما پړاو کما شرح د صدر وشوله بس امقه شان ته سوم څنګه چې مخ کې یا بس بس استادانو ملاقات هم ډیر ضروری وي چې بلا شی واقعات نه وخت دی کنه او بل خبره طالبین لپاره پکار ده اذا صدر منه امر خلافا للادب انسان د خامخه کله انسان بیا د بیو شي استاد خلاف نو بیا پکار ده چې د استاد نه عفو وغواړي معافي ورنه وغواړي لکمال عجل والانکسار پورا عجز سره انکسار سره عاجزي سره استاد نه چکم ده هغه معافي وغواړي او بل لا ضروري ده ان يحب مع متعلقي الاساتذه دا استاد کوم متعلقین دي دوستان دي بچیان دي دا غیرونه دي دا غیر پلار ده دا غو هم قشان ته احترام پکار څنګه د استاد هغه سره محبت پکار ده یاد نه سو دا هم طالب د پاره پکار دی حضرت مرزا مظهری جان جانان شهید رحم الله دغه بزرگ تشویر دغه استاد علامه حجی محمد افضل صاحب ته فرمای مونږ دا غینه چې سبق وویل فارغ شولو هغه مال یو ټوپی راکړل چې 15 کال اچولې او پسند کړی زه چې کله واپس را نه ټوپی ډېر خیره نه و ما اوبو کې واچوله ماسخوتن او اوبو کې تر سبا پورې ایښې وه او بیا چې سبا پورې ایښې وه د هغه اوبو بلکل داسې یو تور غوندې شربت ونه جوړ شوی و هغه اوبه ما توی نه کړلې هغه اوبه ټولې ما اوس کړلې کله مې چې د استاد هغه د ټوپي خیرې اوس کړل ما زړه کې زما دماغ کې داسې شرح وکړ حواله راغی چیرته چې یو مسله راځي الله جل جلاله ما ور باندې پوي کوي او خاص کر علم حدیث کې ما ته یو لوی فهم مهارت حاصل مولانا شیخ محمد جالندری صاحب رحمه الله کتاب لیکلی هغه درس کولو شاګردانو له دا حدیث نو چې ته یو حدیث کې انسان عاجز ده چې ته یو حدیث کې رابن شو طالبان ته تاسو کې نه زه دې تپوس کو او چې را پاتې ده نو کتاب ځان سره واخیس د مولانا خیر محمد جلندری صاحب شاګردو هغه هم مدرسې کې محدث هغه ته له حدیث څنګه تشریح ده شاګرد هم د شاګرد هغه ته لږی چې کله تا نه مونږ د حدیثو دا کتاب ویلو په دې ځای کتاب دا دا دا تشریح کړو دانته نسبت نه وک چاته وک تاسو له وک دا د نس الله دې موږ څنګه نسبت پیدا کړي کتابونه لیکي الادب خیر من الطاعه الادب خیر من الطاعه یا سره منځ کوي منځ منځ نه کوي فاسق ده که یا سره د منځي اهانت وکي بیا د به منځ سره کافر الله له خیر او طاع یو سره د موږ نه کی خپل موږ ولا ډیر لوی احترام زړه کړه قدر زه خو کینه دا فاسق یو سره د المانزی هنت کی بیا ادبی کوي دا سره کافر ده نو الادب خیر من الطاعه طاعه تدبیر وخت پوهه دا حضور وجدك يساس ولا وصلى الله تعالى على خير خلقي أصبح هداية لك خبرك